اوس د اتمې روکو ترجمه او مونږ په دې قران کې خلکو ته هر قسم خخ مضمونونه په رنگ رنگ بیان کړی دي او انسان په جګړه کولو کې د هر چا نه سیوا دی او دا خلک د هدایت راتلو نه پس نور سسیز د ایمان راوړلو نه او د خپل رب نه د بخانه غختلو نه منې کړی دي خو بس دا چې دی انتظار کوي چې د پخوانو خلکو غوندې معامله دی ور سره وشي یا دی ور باندې جوفه جوفه عذاب راشي او مونږه خو پیغمبران بس نیکانو تذیر ورکول لا او د بدانو ویرول لرا لیګو او کافران خلق بر نه حق جګړه راوباسي د فاره د دې چې حق پر وخویوي او هغه خو زما د قدرت نخي او د کوم سر نه چې ویرول شي وی دي هغه ټول ټوکې مسخورې غني او د هغه چا نه غړ ظالم بل څوک کې دی شي چې د خپل کردګار د قدرت د نخو په ذریعه ورته نصیحت وکړی شي هغه ترې نبوخ وګرځوي او خپل د ګناه کارونه هیر کړي او موږ د دیو په ډونو باندې فردي راغړولې دي چې ګنې په دې قرآن دی پوه شي او د دیو په غوږونو کې مو داټونه یعنی بوجی ورکړي دي او کته هر څومره سم لارې تراو بلې خو دی و په داسې حالت کې هیڅ چری سم لارې تا را نشي او ستا کې زګار بخون کې ډیر رحم کون کې دی کاغه د دیو په اعمالو باندې د دې نیوکه کوله نو سمدستی به پر عذاب راوسته او خو دی لای یو داسې نیټه مو قرار کړی دا چې د هغې نه په هیڅ ځای کې پناه موندلې نشي او دغه دی هغه کلی تاسو په لار کې پراته دي چې مونږ تبا کړل هر کله چې هغوی په ځان زیاته وکړو او مونږ د هغوی هلاکت لا هم یو وخت مقرر کړی وو چې هر کله موسی علی السلام خپل خدمتگار ته وی چې زبانه روانم تر دې چې دوبندې ته ورسم کني په کلونو کلونو با دغه سه مزل کوم نو هر کله چې دواړه تنه هغه دوبندې ته ورسېدل نو خپل مه تر نه هیر شو ناغه په دریاب کې ځان لا لار ونیولا یو سورنګې جوړولو نو هر کله چې دواړه د هغه ځای نه وړاندې تیر شو نو خپل خادم ته یې ووې چې ناشته راوړه مونږ خو په دې ننني مزل باندې ډېر ستړي شو هغه ورته ووې چې ته ګوره که نه مونږ چې د هغې ګټ خوا ته ناستو نو ماهې خو مې هډو حق هیر شو او دا خو رانه بل چا نه بلکې شیطان هیر کړی و چې ما تاسو ته د هغې ذکر کړی او هغه خو په دریاب کې ځان لا عجیبه شان لار جوړوله موسی علیه السلام ورته وویل چې دغه خو هغه ځای و چې مونږ له ټولو نو دواړه په خپلو قدمونو پسې اړولي روان شو نو هغوی زمونږ په بندیانو کې یو بنده بیا مونته چې مونږ ور باندې خپل فضل کړی و او د خپل طرف نه ورته یو خاص علم خو دلیو موسی علیہ السلام ورته وی اجازه ته زه تا سره په دې غرض دی را کې دې شم چې کوم پایدمن علم تا ته خودلې شوی دی هغه ما ته ومخای هغه ورته وی چې ته ما سره هیڅ کله گزاره کولې نشي او ته په هغه کار څنګه چپ پاتې کې دی شي چې ته پر خیل خبر هم نه موسی علی السلام ورته وی چې ته به ان شاء الله ما صابر بیا مومي او زه به هیڅ کار ستاسو حکم نه خلاف نکوم حضرت خضر ورته وی چې ښا کته ما سره اوسېدل غواړي نو زمانہ د هیڅ سیز په حق لا تپوس مکوا تر سوچ ز په خپل د هغه ذکر درته شروع نکړم اوس د لسمې رکو ترجمه دواړه روان شو یعنی حضرت خضر او موسی علی السلام تر دې چې په یو کشته کې سوار شو حضرت خضر پکې سوره او کو موسی علی السلام ورته وی چې ها تا پدې کې شته کې زکه سوره او کو چې پدې کې ناس خلق په دریاب کې ډوب کړي یعنی دا خو ته خلق غر کې دا سکه دا خو تا ډیر عیب جن کار وکړو حضرت خضر ورته وی چې ما لا په خوا ویلی نو چې ته ما سره گزاره کولی نشي موسی علیه السلام وی چې زما په هیره ما منیسا او زما په دې معامله کې ما سره ډیره سختی مکوه نو بیا دواړه روان شو تر دې چې یو حالک سره یو ځای شو نو خضر علی السلام غاله کوواجو حضرت موسی علی السلام ورته وی چې ښا تا یو بی ګنا روح بغیر د بدل نه یعنی څه قتل څه نو هواجو دا خو دې ډیر خراب کار وکوم خضر ورته وی چې ما در تاول ویلی نو چې ستاو زما سره گزاره کېدلی نشي موسی علیه السلام ورته وویل چې ښه که د دې نه پس ما د سسیز په حق له تپوس وکړو نو بیا ما ځان سره مساته بېشکه زما په حق له تا خپل عذر پوره کړو بیا دوانه روان شو تر دې چې د یو کلی په خلقو تیرېدل نو د هغوی نه یې ډوډۍ وغوښته خو هغوی ورته د میلمستیا ورکولو نه انکار وکړو د دیو په هغې کلي کې یو زوړ دیوال بیا موندو چې غورځېدو ته ځوړند و نو حضرت خضر هغه دیوال نیغ کو یعنی جوړې که سمې موسی علیه السلام ورته ووی که تا غوښتی وی نو په دې کار به د سلګ ډېر اجرت اغشته و یعنی هغه دونه بیکاره خلک دي چې موږ له مېلمستیا نه راکړي او ته ولا د پیسو دیوالونه جوړې خزیر ورته ووی چې بس دا وخت زما او ستا د جدایۍ وخت دی اوس زه د دغې واقعاتو په اصلیت باندې تا خبروم چې تا ورته ځان ټینګ نه کړی شو هغه کشتۍ چې وه نو هغه د یو څو مسکینانو وه چې په دریاب کې به یې مزدوري کوله نو ما وغوښتل یې پکې پیدا کړم او د دیونه لږ وړاندې یو بادشاه وم چې هره روغه کشتۍ به یې په زور په بیګار کې رانیوله او هغه هلک چې و نو د هغه مور و پلار ایماندارو نو مونږ ته معلومه شوه چې په دغې دواړو به دا هلک د سرکشۍ او د کوپر اثر واچي نو مونږ دا وغوښته چې د ده په عوض کې به ورله خپل رب داسې اولاد ورکړي چې د ده نه به ډېر پاکیزه او زیات مینه ناک وي او دیوال چې وو ناغه د دغه خار د دوو یتیمانو هلکانو او د دیوال لاندې د هغوی خزانه دفن پرته وه یعنی خخه وه او د هغوی پلار یو نیک سړی تیر شوی و نو ستا کردګار دا وغوښتل چې دی پوخ عمر ته ورسیږي او خپل خزانه په خپل راوباسي دا هر څه ستا د رب په مهربانۍ کېدل او دا کارونه ما په خپل مرضی نه کول اوس د یو لسمې روکو ترجمه او دی ستانه د ذلقرنین په حق له تپوس کوي ورته وایا چې د هغه ذکر درته زه اوس اوروم مونږ هغه لا پمځکه باندې حکومت ورکړی وو او مونږ ورله د آرام او د غلبې هر رنګ سامان ورکړو نو هغه په یو لار روان شو تر دې چې دنور ډوبېدو ځای ته ورسېدو نو څه ګوري چې هغه په یوه توره چینه کې ډوبېدونکی ښکاري او د هغې خوا کې یو قوم بیا موندو مونږ ورته ووی چې ای ذلقرنینه تا اختیار دی که سزا ورکوي او کدی سره خ نرم سلوک کوي هغه وی چې خدا نرمی به کوم خو څوک چې کافر پاتې شي نو هغه له به مونږ سزا ورکوو او بیا به خپل کردګار ته واپس کیږي نو هغه به ورله ډېر سخت عذاب ورکوي او څوک چې ایمان راوړي او نیک کارونه کوي ناغله به ښه بدله ورکوو او هغه سره به په نرم سلوک خبرې کوو بیا هغه په یوه بله لار روان شو تر دې چې د انور خطو ځای ته ورسېد نو څه ګوري چې انور په یو داسې بربند قوم باندې راخیږي چې مونږ ورله د انمر نه د بچ کېدو هړو څه پرده جوړه کړي نه و دا خبر هم داسې ده او مونږ ته د هغه ټول سازو سامان ډیر ښه معلوم دی بیا هغه په یوه بله لار روان شو تر دې چې د هغو دوو غرونو منځ ته ورسېد نو د هغې نه دی خواته یو داسې قوم بیا مون چې تا به وی اړو په خبره نه پویدل هغه یوې چې ذل قرنینا یاجوج او ماجوج په دې ملک کې ډیر فسادونه کوي نو غنې داسې کې دی شي چې مونږ تعالی پانګار اټو لکړو یعنی چندا ټیکس چې ته زمونږ او د هغوی ترمنځ یو بند وتړي ذوالقرنین ورته وویل چې زما کردګار چې ما له څه راکړي دي هغه ډیر زیات دي نو پانګې غونډولو ته حاجت نشته تاسو د مهنت په ذریعه زما امداد وکړئ نو زه به ستاسو د هغوی ترمنځ یو مضبوط دیوال جوړ کړم تاسو مال د اوسپنې څادرونه راوړئ تر دې چې د دوانو غرونو ترمن ځای برابر کو نو حکم یې وکړو چې اوس یې وپوکئ تر دې چې هغه سم لکه د اور غوندې سور کو نو وی وی چې اوس را لویلې شوی تانبه راوړی چې د پاسه پر واچوم نو هغه یاجوج ماجوج نه خداغه د فاسه راخته شو او نه پکې نقب یعنی سوره لګولې شو ذل قرنین وی دا هم زما د کردګار یو رحمت دی نو هر کله چې زما د رب مقرره نیټه راورسیږي یعنی د دې دیوال د غرزیدو وخرش یا قیمت رش نو دا مضبوط دیوال به هم وران کړي او زما د رب وعده برحقه ده او مونږ به په دغه ورځ یعنی د قیامت په ورځ هغوی په یو بل کې ګډ ګاډې رکړو یعنی دا خلک به ګډ ور رواني یوازې یاجوج ماجوج نه یادې ټول خلک یادې او شپېلې به پوکوالی شي نو بیا به ټول لا یو ځای کو او په هغه ورځ به دوزخ هغه کافرانو ته ورمخ کی کړو چې د هغوی په سترګو باندې زما د یادولو په حق لا پردی را غړېدلې وي او هغوی حق اورېدلې نشو